د دې دا معنا ده چې هر ورځ د الله په یو نوي شان کې شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې کل یوم هو فی شان چې شان است چې شان یعنی اوصاف کمالات مدارک پایا هم دا الله نوې نوې شان هر ورځ دا الله نوې نوې کار ورځ تیرا په یو خیال کې کې شپه تیرا په بل خیال کې کې سهار چې را پاسې بل خیال درته جوړي کولی شو تا ته هیڅ معلومات نشته هیڅ علم درته نشته چې ما سره به بیګاله سکیږي ما سره به سباله سکیږي ما سره به ملت پس سکیږي اس دا ټول اختیارات او ارادی چې دي دا صرف او صرف د پروردګار عالم په لاس کې دي دا د بنده په لاس کې دي نو الله پاک کمزور راوي شي کمزور ہے نو اللہ نن پہ پاکستان کے ہو گیا تم رغٹ غٹ ایرانی ویلی دی اخلاصوں نے برا کے لگی اگر پیری پولیس چې پتا به دی ودرولې او ته به دی نیوې هغه خلق وګوره نن هغه پیرو د پولیس په هغه ولاړ دي او هغه پولیس هغه نیولي دا الله پاک ارو رز نوې نوې شان درته خي چې ته دا خیال هم کې چرته چې زه زورور نشم رانیوی دولتمن نشم رانیوی یو دوه کسان یې نیولي دي په بله ورځ اخبار کې لیکلي چې یولس اربه روپۍ بار ملکونو ته وړي دي یولس اربه روپۍ یولس ارب روپۍ چې چا سره یې هغه څوک نیشت غیر د خدای دغه بنی آدم خدای درته راونی او درته خی دا وګوره زما گرفت چې راشي او زه چې ونیسم نو دولت خلاصولی شي نو مټې خلاصولی شي نو ډله خلاصولی شي لویه دنیا ورسره ملګري وي لیکن د الله ګرفت چې راشي بیا څوک نشي خلاص قرآن کریم کی یہ صورت پہ د قران سره آشنایی جوړ کړی په دې جماعتونو کې وګوره اکثر امامان چې دی هغه لوی علما دي په محله کې چرې چان دا مطالبه نه کړه مولانا صاحب ماسختن مون ټول ازګار یو او دا د خدای قران مون ته پړاو کا چې دې کې په دروشت کال کې خدای پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي دا مطالبه چا مونږ یا د جمعتونو کې تاسو ګورئ کله دا تبلیغ والا پسې روزه راشي اعلان شي چې کېدای شي دین به بیانېږي نو کوم سره چې ګوري کړي چته یو د جمعه تبارز یې هغه ته مرمری پلارمری د سلور کا سکین او نور په دختر د سپینګری د دې تخمه د چرګ مرګ راوړي دا ته تخت پرون تاسو وکړ ما یې زده صحت مې ټیک نه دی افسوس دا دی چې چرته پسې روزه لار شم او یو سره پاسې دی او د خبدل ته هم چراوی نیسي او په دې جماعت کې دا غل امتیاز د سپیګمو نه راو بس ولې زه ته کافر کوم در ته کافر ښکارو ولې تخ مرګ یې وو او کله کله کوتک نوم کار غستل پکاري د یو قادیانی او د سنی جګړه وه د قادیانانو چې باس کې خو هغه ډېر تکړه دي نو چې هغه سنی ډېر تنګ کړو او بیا نه پوهېدو مخکې نو پوپای لرې کړه او ډغر یې پرې ځان جوړ کړو ویل ته نه سمېږي الا بتکریتن چې بس شو چې پرې پوهه په ډغر ووالو او دا وینې پرې راماتې کړې ویل شوه ویل بس پړ شو ما قادیاني ورته بس نو بعضی سره کله نه پوهیږي الا بتقریه زه په بجلیګر کې امام وم یو سړي ورځ نیسته شوی او شور یې واچولو بله ورځ نیسته شوی ویل دا څوک دي چې راشونی شوی چې راشونی شوی بله خو ټایم شوی که نه ته څه غفلتېږي دا زما کار دی زمونږ راغلی ته به نه کې موږ په جماعت کې نه راوړي وو په نڅو کې وختم بیا مې د جماعت د کړکۍ نه بار وغورځولو او ورپسې مې ورپوت کړو بار په تله ته وختم هغه ورځ تر مرګه پورې بیا جماعت ته رانه دی داسې خبیثه د جماعت کې پرېښول نه دي پکار جماعت کې جماعت ته چرانه نه وي خدای دې خلاق کا چې هلاک شي ته ځان مجرم تصور کې دا د خدای عدالت ته دا د خدای دربار دی دا داسې چې ورته ودرېږي د دې دا معنا ده چې خدای د ټولو ګناهونو پېټونې په سر کې وکړو او تا ته ودرېږم معافي غواړم نو چې دا تصور د چا یې ما د نورې کړتې وکړي په جومات خبره کوي کنه کړک دي ته چې د مجستریټ عدالت ته نه نوځي او پېښېږي څنګه ولاړ لکه د سپورن دي پولیس تانی ته چې ورننه وځي د تانیوار سچو سره په مخ کې ولاړ څنګه ولاړ لکه د سپورن دي ته خپل کور تر غلې دلته بدمعشي په ځان نه بیا فلاتون جوړ کړی دی نه په دې دروازه چې رانه نه وځي نو ته به وایې چې خدایه مجرم یم ډېرې غلطۍ او ډېر ګناهونه مې کړي دي معافي غواړم په دې دروازه چې رانه نه وځي نو غلی به یو طرف ته کېني غلی سر به دې چټ کړی او الله سره به لینک لګولې او هغه چې خدای معافي غواړم خدای معافي غواړم خدای ډېر ګناګارم ستاسو امتحانات تاب نه لرم یا الله ما د خپل امتحاناتو نه په خپل هم نامان کې ساته دا تصور بدلی دا فکر بدلی عزیزانو ما یو واقعه یاد شوه چې د یمن یو گورنر او ابراهیم یې هغه څنګه تاسو کو چې مکی ته خلک څه لپاره دي وچالتا بیت الله شریف دی خلک ته طواف کوي د خدای کور دی وسه شه ده وی کوټه ده ویخا په یمن کې ډېره مزیدار او خسته کوټه جوړه کړه او په ټول یمن کې اعلان وکړو چې کعبه مې دلته جوړه کړه نن نه بعد به د یمن سره مکی ته نه ځي گورنر صاحب حکم ہے د مکی او دو سړي تلي یمن ته او خیال یې وکړ چې دې بدبخت خو د خدای مقابله کړې ده دې سره څه پکار د شپې ورغلي دي چې څوک پکې نه وي نو داغه چې راکمه کوټه جوړه کړې په دې کې یو دسمات یې کړې وي هغه د مکه سړي چې زه خپل خدای د کعبه بدل تا نه علم ا د خدای په حکم جوړ ده او دا تا جوړ کړی سال چې پته ولګی دا چې د ابراهه په تو کعبه کې خچاو دسماته کړی چې دسماته کړی چې خان سیدی والے رو وخت چې په دوه ورځو کې سړی غواړم چې دا چا کړی سیدی والا خوشی شو ورپسې اوسه دا غبکی سړی چې هغه را پیدا کو راوستو گورنر صاحب ته پیش کو دا تا کړی ویل اوج ولی ویل زما د خدای کعبه چې ده په مکه کې هغه ته چې څوک کاږه وګوري نو سره غوسې دي دې باندې تا د کعبه نه امه خوا نو ما کته چې دې کې څه کرامت شته او کنيشته او گورنر صاحب والله کیس پکې شته ما پکې غول کول په ماهي څه مونږ ولی خواهی لیو ولی والله که ترغی پوری پارام کینم چه ترسو پوری ما ستا د خدای کعبه ورانه کړی نه اتیان تیار کړ فوج تیار کړو او مکه ته راوست الته ډیر شو چې وخت ورته مقرره او سره د فوج او داتیانو په دې کعبه ټیک کو کعبه بورانو په دې کې ابو طالب سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو داغو خان نیو دا براه فوجان نو ورته ورغه ولی زما خان دی فوجیانو نیولی دی هغه ورته وی چې مونږه ستاد خدای قاضي ورانو له تراغلی دا غي تپوس نه کړو د خانو تپوس کې ابو طالب دی جواب ته ګوره ورته صاحب خبره دا ده چې کوم شی زما ده دا غي تپوس وکړو او چې کوم شی د خدای دی د هغې تپوس به خدای کوي لما څه کار دی چې د هغې تپوس کوم کعبه د خدای ده خدای به تپوس کوي او خان زما او زه تپوس ته راغلی ویلی ښه ورته یې وښه چې څه وخت یې ورځ معینه کړه اتیان مخکې او فوج ورپسې او اټیل کې په کعبه باندې کولو اوس خدای ته ګوره که ته خدای سره جازمې نشته خدای سره یې طبي بمونه نشته تماشا کوه ابابیل مارغان دي اوس په یو سکند کې یو یو کانه بچ داتی په دملا را پیوته نو لاندې به ته ووته دومره غار به پکې کړو د سړی په سر به چې را پریوته لاندې به ته ووته دومره غار به پکې کړو الله اکبر خدای سمور سره وکړه دغه چې د اتیان خپې یو ځای پرتې وي سرونه بل ځای پرتې وي د سړو خپې یو ځای پرتې وي سرونه بل ځای پرتې خدای پاک دې څه کولی شي که نه شي له دومره شي د لاسه ابابیل کوم دومره غوندې مرغه دی په دومره شي باندې اتی را سمول لن مثال وګورئ په کابل کې لن روس هغه طاقت چې امریکا باندې تیارې ده چین باندې تیارې ده برتانیا باندې تیارې ده روس هغه طاقت هغه روس من په دې ببرو ګیرو د ببرو سرونو والا باندې الله د روح څخه انجام کړو ګورئ بیا د چیچنیا خلق وګورئ د چیچنیا جنکای چې کومې دي هغه راکټې چلی نن د چیچنیا او د افغانستان د لاسه روس د صفا هستی نه نټاو دا نو آیا چې زه زورور ما ته څوک څه ویلی نه شي امریکې ته که زورور تا ته که دنیا کې په ځمکه څوک څه نه شي ویلی اسمان خو درته ویلی شي که ونشي نن د اسمان نه یو یو غلې پینځه پینځه کیلو در باندې راوړل شي کوم شي راوړل یو یو طوفان چې په دې ورځو کې راشي دا ثابت دی دین هغه طوفان چت کې لس ملي لري وګورئ من د اسمان اراده امریکې ته په غوسه شوي دي انجام به ګوره ان شاء الله ما نن نه لس کاله مخکې یو خبره کړې وه چې په کابل کې هغه صحابه پراته دي چې فل حال په قبرونو کې ثابت پراته دي د پیمنار په مقبره کې فل حال زمونږ استاد کابل استاد خدای دې غری کې رحمت کی من من ته قسم وکړو چې په دې لار به سبق تکلم په غادیه کې یو شروع شو چې ما په کې وکړه نو یو کس صحابه په کې ثابت پراتو نو ما یې چې روس د صحابه په قبرونو بمباری کړی دا انجام به وګورئ بیا په صدر صدام حسین په ملک سنا نه ده په عراق کې اهل بیت رسول پراته دي حضرت علی پکې پروت دی امام ابو حنیفه پکې پروت دی شیخ عبد القادر جیلانی پکې پروت دی په دې عراق د امریکې بمباری کړې و انجام به ان شاء الله که ژوندې ما ژوندې او ما تاسو ژوندې درته به خیر چې الله به دې امریکې سره څه چل کړي تاسو خیال راته اوس علیانو د عبرت خبره یو مزیدار اخیری کې بل ده د ابراه په نوم باندې چې کم کانی مارغه راوړو هغه من دې کړو و تختید چې و تختیدو یمن بادشاہ ته ورغی و څنګه چالو شو کعبه دې ورانه کړه هغه صاحب هلته خو عجیبه کار وشو مارغان رااله او پاس نه واړو واړو کانی روغورځول اتیان هم تباه شو او فوج هم تباه شو مارغه څه مطلب شو بادشاه ورته مارغه زما عزیزانو د خوم خبره دا ده چې بادشاه ورته وایي چې مارغانو څنګه اتیان نشته او فوج نشته کم مارغه چې د دې په نامه باندې کانی راوړي او مارغه ورپسې تللی شام ته پر روشنګان کې ناست څنګه مارغان ولجی دادي بس مارغه راټوب کو د بادشاہ په سر امکان را لړا کو د ابراهه په سر امکان را لړا کو لاندې تیس او دمر سورنګ پکې جوړ کو په تخت د پاسه مردار کو ډېرې ماتې کړې مرۍ د قبر جنو چې د قبر د نه لیدل هیچا تا مېمان چې علم تر کیف فعل ربک په مانځ کې وایي نو دې واقعې ته سوچ کوي چې په دې دومره صورت کې الله څومره عظیم واقع بیان کړي څومره عظیم واقع بیان کړي نو الله پاک دې د غرور نه موږ وساتي عزیزانو په قیامت کې هر ګناه چې الله وغواړي معاف پې کی هر څه به معاف یو جنت یو ګناه د غرور چې دا ځان ته ویل زه دا به الله بالکل نه معاف کوي ځکه چې زه د بل چا خاصه نه ده سوا د پروردګار عالم نن که قوم دړه وړو ته ولاړ دی او په قطار ولاړ دی نو الله د ملک بادشاہان د جیلونو غسخا وړو ته نه دي کېمولي خوري نه کته یو چې خای نور خراب دی خپلانی خراب دی خپلانی خراب دی دغه خراب وړو نن خدای ته چا خوري ستاسو پاکستان دا چې بادشاہان تیر شوی دي چې د خپل ملک وګړو به مسکلې د جاپان او فرانس نه به ورته وبراتي تر دې دې وګړو کې دغه دي دا شګي دي وګړو د خپل ملک نه نن هغه د دې ټټای تاسو دې نه مالي دي دي دې چې د سماتي ته پټټای کې کیږي کنه موږ خو په لاس ځان پاکو کنه کنه په بل شي ځان پاکوي موږ دا لوټه استعمالو یا وب استعمالو اگی چې کوم فلش کی کی چې دسمات یو کی نو بټن دبو کی او به لاندې نراشي دا سبا ورته ویني نو عزیزان گرفت د پروردگار عالم چې ده هغه په اراده باندې کیږي او په اراده کې بیا الا بکیږي چې ګناه ته وکړي ګناه دی ونه کړه نو دا ګناه به لیکل کېږي نه او که د نیک کار اراده دی وکړه دا اراده دی وکړه چې زه جماعت لګم او لاره کې څه واقعیت یې خښوه او ته پاتې شوې نو دا اراده د جماعت د تلو د ستا په عملنامه کې په نیکۍ کې ولیکل شي دا اراده دی وکړه چې لانه سړی نن اورو ورته دې ملو شي غریب دی کور ته ورځم چې ورو ته سی ورکم چې روټای ځان لروړي او لار کې څه واقع په خاصه ورنه راغی نو دا نه کیږي الله پاک لیکلی کیږي کتارونه دړای ورو ته ولاړ هر سړی چې ګوري په وګای دړای ورو پندو کې یې شي روان کړی دا د خدای قهر دی دا د خدای عذاب دی الله دې په خیریت سره لري معجزانو عزم دا کوله چې د ګناه اراده وکړي او نه کې مینه لیکل کیږي او د نیکۍ چې اراده وکړي او یې نه کې نو دا نیکي لیکل کیږي سره د دې پروايي ذات سره د دې نیاز ذات الله پاک انسان ته سره څومره کرم کړی دی او څومره مهرباني ورسره کړې پاتې شو دا چې د قران خبرې ولی پنځل سوا کال وشو محفوظ دي تورات ولی محفوظ نه دی انجیل ولی محفوظ نه دی زبور ولی محفوظ نه دی صحائف چې دی هغه بالکل د صفحه هستی نه ولی میټاو شو محفوظ نه دی د هغې راز دا و چې صحیفې د اسمان نه چې پیغمبرانو ته نازلېدې هغه د وقتي قانون وقتي او پیغمبر موجود دی قانون دی پیغمبر لاړو قانون هم ختم شو تورات انجیل زبور چې دا هم وقتي قانون بیا د تورات انجیل زبور مليانو چې کوم تحریفات کړی دي تاسو وګورئ انجیل دا مسمانی کتاب دی د انجیل علماو داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبنه او داغه د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي علماء لیکي چې دلته په دې حدیث کې که په اعتبار د ظاهر سره وګورئ نو د لاس ضرب چې دی هغه ډېر سخت دی یو سړی په کوتک ووهې یو سړی په توره ووهې یو سړی په چاقو ووهې اسمره سختي ظاهري درس درد چې دی هغه د لاس زیاتی او حدیث کې چې دی هغه جبر به ذکر دی او لاس رسته دی که په جوور نظر ورته وګورئ نو د لاس وهل چې دي د هغې علاج هم شته او که په سپېړه د یو سړی ووالو نو څه ساعت پس درد ختم هم شي لیکن که په ژبه دی یو سړی ته کنزل وکړو بد رد دی وای دا څه لفظ دی ورته وی چې دا غو بی عزتی په وشو دا زخم عمر لنه جوړی یو واقعي لیکلی ده چې د سنگ مرمرو د چندن او د لرګي د چندن داغه یو غر ناغه له یو سره تلوغه د چندن لخت به راوړې بیا بیا خرڅولې په هغه غره کې یو دو اوسېدو د سړي ته هغه دی ویلې چې دا څه چل دی بچا چې ستا زما د نن ناشنایي شوه راځه لرګي وړه او خرڅوه او ما سره یو لس منټه کېنه خبرې اترې او ګپ شپ لګوه او بیا زه خپل کار کوم چې ډېره ښه ده کال دوه پکې تېر شو دا د چندنو لختو والا بیمار شو چې ورځ غره ته رانغې چې غره ته رانغې نو دې دو خیالو کو چې زما آشنا جوړي بیمار شوی دی ځکه نه راځي نو را روان شو کور ته راغی چې کور ته راغی جواب ورلو غلو چې ستاغه لغره والا دوست راغله دي راشي دا دوی چې ورغه نو د پکټ پروت او پکټ کې ور سره کېناست چې سات تیر شو نو دا سړی ورته وایي چې ته داسې کدی بل کټ کې کېناستې نو ښه به وي چې ولې تا سره جوخت ناسته وي تا نه ماله څه تروف غوندې بوی راځي نو ته په دې بل کټ کې کېنه ادیو هغه بل کټ کې کېناستو چې څه سات تیر شو نو د اجازه په وخت لاړ دا سړی چې سوره دې پس جوړ شو غره ته ورغه نه دې ورته وی چې رالي ولو جوړ شو زخو شو چې جوړ شو وکین دلته دا تمر چې کوم دا چندنو لخت پرې کولو لتا راوړی دی په دې تبر باندې ما په دې سر واه سره ورته وي چې زما دوست دی زما آشنا دی په تبر دې څنګه په سر واه ونه یا به ما په دې تبر په دې سر واه یا به دې په دې غره بندوم یې سړی زړه کې سوچ وکړو دغه خپل سر داسې په لاس کې ونیو او تنه روان شو څو ورځې تېرې شوې چې څو ورځې پس بیا دی راغی چې ګوري نو هغه د سر زخم یې ورغلی او خشل نو دې سړي ته ویلې چې وګوره هغه زخم څنګه دی دا خو بالکل خشوه دی ویل خواه ویل دی ویل تا زه په قبر په سر ووالم او سر د زما دوه ځایه کو ا د قبر وهل هغه زخم ورغه که نه ویل او ویل ستا کور ته چې زه درغلی وم او تا ما ته ویلې چې تا نه ماله بوی راځي په دې بل کټ کې کېنه والله که هغه زخم مې په زړه کې لا جوړ شوی دی هغه زخم لا همغسې وینې تېرېږي چې ته زما دوست وې او تا ما ته ویل چې ما نه دې بل کټ کې کېنه تا نه ماله بوی راځي بس هغه تبر یې ترې واخیست او د سټ نه یې ورته ونیو او دا سر یې ترې هلته لړه کړو او ختم حضرت علی په دې پورې یو شعر ویلی دی چې جراحات السمان لهل تیامو جراحات السلام ولا هل تيام ولا يلتام ما جرح اللسان د غشي زخم چې په غشي یو سره ویلې هغه د پاره دارو شتا زخم په جوش لیکن ولا یلتام ما جرح اللسان کم زخم چې په جبه باندې جوړ شي دا غي د پاره د دارو نشته حضرت علی فرمایي چې د جوړ غشي زخم د پاره ملهم شته او د جبه زخم د پاره ملهم نشته اچرې نه جوړي نو دغه وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المسلم مسلمان هغه سره دی من سلم المسلمون من لسانه ويده چې سالم پاتې شي مسلمانان د د جبنه او د د لاس نو مضر سيزونه په بدن کې دا دوه دي یا جبه دا او یا لاس دی او جبه رومبه ځکه ذکر شو چې د دې زخم بیا نه جوړي استاسو الله دې امان راکړي دام سار عالمه او دلته یو در کې پسار وامه او سات پس به غدر جوړ شي کا لیکن که یو کمزل می درته وکړه بی ګناه بی خطا په دې جماعت طرف به بیا وګورم وای په دې طرف نو د دې وجنه عزیزانو د جبه اصلاح وکړي هغه ورځ یو سره داسې او تر غون دراغه سجل ذلك ویل زه خو د خزې زوی شوم د چا زوی شوم ویل د خزې ما د خپل خزې زوی شوې ویلې او ما له هغې ته چا نه راوړې وی نه که نه د خزې د سینې باندې مې خوله کې خو هغه پای مې خوله کې راغله زه د خزې زوی شوم نو مالوس به څه کېږي وایي څه به کېږي مالوس خو ستا وجل روا دی او ټلیفون ته مې داسې لاس کوم چې ورګه چې پولیس راو غواړم چې په وخت د ملک قانون پاس شوی دی نن نه یاره نه یې مالش کې چرته پرېږدم دې حد پورې دا قوم ناپوهه دی په ملا مې ولا لاس کې خو چې بچیا خبره وره د پیس کلو خپل میاد دی دې ته مسله د رضا وایي دونیمو کالونه مخکې مخکې چې کوم ماشوم د کومې ښځې ته وروي دا ماشوم د دې ښځې زوی شو د دې ښځې یوه لور هم په دې ماشوم بیا نه روا کېږي مسله داسې او چې لوی سړی که ښځې پی دې وسکل او که د هغې متیازې دې وسکلې او که په دې اسم نه کېږي دی هغه پورې دا خلق دی وقوف دی قمقل دی نه پوهه دین نه لري دی دین نه لري هغه شپه یو سړی نه تاسو کو من ته خو سړی دغه سبحانك اللهم دا سبحانك اللهم دو ټکی دي لیکن د دې دومره عظیمه معنا ده دومره عظیمه که الله د دې دوه ټکو اجر درکول شروع کی نو دوه لکه کاله روزو نه بهتر دی دا دوه ټکي که په هغه نیت ووته نو دوله کاله چې منځونه او کې روزي ونیسي او دغه نیت ته الله تقبل شي نو دا ته بهتر دی صرف سبحانك اللهم نیت پڑی نو الله اکبر دا معنا چې الله څومره سيزونه چې په ما حلالو خدای هغه ټول په ځان حرام کړو تا ته ودرېدل نو د پارسا پیران زه ډېر ښه پېژنم ما دا قوم داسې د ایمان په رڼا وپېژنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ژبه د لاس نه زیاته مضره ده قرآن کریم که تاسو وګورئ الله فرمای قولوا للناس حسنا تاسو خلکو سره چې خبرې کوي نو خوږې خبرې کوي بیا چا سره چې تاسو خبرې کوئ نکلم الناس على قدر عقولهم دومره خبرې به ور سره کوي چې څومره داغه عقل وي هر څو سره چې تاسو خبرې کوئ نو دومره خبره به کوي چې څنګه دا غي عقل وي ځکه چې دا غي عقل نه بالا تر خبره ته ور سره وکي نو هغه لبم کار وګوره ځان لبم کار وګوره بل دا چې مجلس کې ناشته او د خبرو دعوت چا نه درکړې نو خبره به نه کوي خبره دعوت درکې دله هغه نه بعد به بیا خبره بل دا چې درستخان غړېدلې ده روټه په پرته ده او تعالی دعوت په دې درستخان د روټۍ خوراک نه درکړي او ته پکې ناشتي نو که بې عزت شو نو بیا به د ځان ګناه غني دیو جنا دا ټول آزاد دي د اسلام دې ته خیال کوئ دې ته به فکر کوئ دا هم آداب دي د اسلام بلار رواني او چاله د لاس ورکو نو لاس به داسې نه کوي چې د هغه لاس ونیسي او بس داسې خوځې خوځې خوځې خوځې چې دا غو په زړه کې ورسره درد دا لاس ورکی بس اوس ډیر خلک داسې دي چې یو لاس ورکړي داسې ما نه چا پرون پوښتنه وکړه چې دا یو لاس ورکول څنګه شوی دی ما ورته وی چې خبره دا ده چې لاس ورکول چاله دا هم دغه تعلق سره سره تعلق لري د بخاری شریف ومن داس دریس دیر سپاری دی لکه څنګه چې قران دیر سپاری دی د بخاری شریف د شپږشتمې سپاری اخرینه حدیث دا دی چې یو صحابي وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې لاس ورکو نو کفي بین کفی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس په دواړو لاسونو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یعنی زما لاس دغه په دواړو لاسونو کې پیغمبر ولا دواړو لاسونو ورکړي دواړو لاسونو ورکول چې دي دا علامه د تواضع ده او یو لاس ورکول چې دي دا علامه د غرور ده د انګريزانو شویا تاسو وګورئ یا د انګريزانو پر کټی چې دي نو داغي سلام سموټي او په یو لاس او یا لاسم چې ورکې یو لاس ول ورکې واسه دغه غوندې چې ولاړی نازیزان دا ټول آداب دی اسلامی الله دې مونږ کې پیدا کړي او خدای دې موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي نو ما حدیث دا لغه کړی چې مسلمان هغه سړی دی چې داغه د جبې او د لاس نه بل مسلمان ته ضرر نه رسي دغه بخاری شریف روایت ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې هغه به سحر مونږ شو صحابه نه به تپوس کولو چې تاسو څه خوب لیدلی دی بیګا چې تعبیر وکړو صحابه به چې خوب لیدلی نو پیغمبر ته به بیان کړو هغه به ورته تعبیر وویل یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسو کو نو صحابه یې جنون خو بیګا صاحب څخه نه ویلې پیغمبر ورته وی هو کې دی بیګا ما یو خوب لیدلې دی صحابه ټول غلی شو و چې زه پروت ما او یو دو کسا راشي یو ما د یو لاس نیونی سی او یو د بل لاس نه او روان نکی لار کی یو سړی ناس ته چې هغه بل سړی ورته ولاړ دی او د خلو ته د اور انګوري دي د اور پلاسونه دا د خلې ته داسې ورچي دا خله ولا شلې به دا خله جوړيږي به ولا شلې به جوړيږي به ولا شلې به جوړيږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو کو چې دا څوک دی چې په داسې سخت عذاب کې گرفتار دی یا دو کسان راته وي چې فن تلق مخکې ځه وی چې مخکې لارم یو تنور دی چې پاغي کې خلی او سړی ګډ وډ پراته دي کله لمبه پاس وروړي او کله ښکته یوسي کله پاسه وړي او کله ښکته یوسي سردار کونین پښتنه وکړه چې دا سود وي اځو کا سبیا ورته وی چې فن طریق مخکې ده چې مخکې لارم یو د ویني او د زوی تلاو دی او یو سره پکې پروت دی کله ډوبېږي کله روچتېږي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي دا تلو نه هغه طرف نه کاڼی راشي په دې خوله ولګي بیا پکې ورپرېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاسو کو چې دا څوک دی هغه بیا ورته وی چې فن طلق مخکې ده چې مخکې وارم یو باغ ته دننه کړم یو ډیر عظیم الشان باغ دی او یو سپین ګیره سړی په کې ناست دی مخې ته ماشومان لوبې کوي نو ما دا دواړه کسان د لاس نه ونیو چې دا دومره واقع تاسو ما ته وښوده دا څه وو نو دواړه ورته وایي یو ورته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام او دویم ورته وایي چې انا میکائیل و میکائیل علیه السلام اوس غوږ کې ده چې دا څومره واقعات ما درته وښوده چې په دې دې پوه دا کوم سره چې ناستو او خلای د اور په انګورو باندې شنېده او بیا جوړېده یا رسول الله دا هغه سره دی چې په دې خله چرې د دوه مسلمانانو جوړه نه راوست په دې خله د چرې د مسلمان خیر نه دی غوښته د د زندگی په دې کې تیره ده چې په دې خله به د دوه مسلمانان جنگول او د به تماشا کوله په دې خله د چری د مسلمان د خیر خبره نه ده کړې نو دغه سړی چې مرشي نو د مرګ نه وروسته به په قبر کې دے پدی عذاب گرفتاری تر قیامت پور دا چاچ خلا موزی رئی او پدی خلا دا چا خیر نغواری دا مرگ نرست دا دا قبر کی دے پدی عذاب گرفتاری تر قیامت پور اس سوچو کئی چی منگا نو د دې عذاب مستحق یو کنه زمون کار څه دی یو لغوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړي بل لغوږ نږدې کړی د شرارت خبره کړي بل غوږ نږدې کړی د فساد خبره کړي دوه په جنګول او په خپله تماشا کول وایه نن د ټول پاکستان د مسلمانانو دا حال دی که نه دی نو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلمان هغه سره دی چې داغه د جبي او د لاس نه بل چاته ضرر نه رسی اندازه او تاسو په خپل کوي عزیزان هر سبا پرې دی ایمان به د حضرت عمر پیدا کوي ایمان چې وفات کېدو نواز یو کو چې یا الله لا لی ولا علیا خدا سغوارم نه ما چې سمې کوي کړی دي سغوارم نه خو چې راته څونه وي سره کوم خو چې خالی پرې نه دی او راته څونه وي تاسو پوه شئ دې په سوچ کا حضرت عمر غوندې سره ثوابونه نه غواړم او نه جنتونه غواړم او نه هوري غواړم او نه غلمانان غواړم او چې خالی پرې مې دی او راته څونه وي ځکه چې د موسی علیه السلام د مور خبره ده نو خدای نه تپوس وکړه چې دا مونځ خو ډېر ډېر په تکلیف کوم چې پرېږدم که نه موسی علیه السلام خدای پاک ته وویل هغه ورته ویل پرېږدي چې نه شي کولی بیا چې موسی علیه السلام کوی تور ته تللی الله نه تپوس وکړه چې ستا نامه څه ده موسی علیه السلام خدای ته وویل چې اوس هغه نوم تپوس کوي ورته وایي چې زما نوم دی بېپروا چراغ مور ته ویل چې دا غنوم دې بے پروا یو وای داري کو د کټه ورځه دا ول والله کذب بیا موس قضا کم ول ول مور یو چې نه بے پروا ده نو کده وخت مې روانه کی داغه بچو څو چې نه بے پروا ده دا څه سوچته چې هغه نه دا تاسو کې جدا ولي شته یو سپی دی نیسی او تانه ته دی بوزي څوک شته چې سپی نه په بوزي کې جګړه دی ولې نه ولې سپی دی ونی او چې بیا لا مرزا صاحب دی ونی او چې بیا لا خان دی ونی تانه دار سره یا الله خیر کې خدای څوک شته چې نه په بوزي کې جګړه ولې نو چې خدای دې نه شي هغه نه به څوک تپوس کوي چې دا ولي دې په سوچ کې پېښ شي غاور نه شي ګوره پېښ نه په عبادت غاور شي نه په سخاوت غاور شي هر څه په دې مخ درولې د جهنم ته روان کی ته به غسو کی نازیزان د جیبی ضرر چې دی د مرګ نرسته بدد دا حال پیغمبر ته بیا تاسو کې چې دا تنور کې خځه او سړی ګډ وډ پراته وي یا رسول الله دا غ سړی دي چې خپل خځه وي او پردو سره خځه پسې بغردي او دا خزي هغه خزي دي چې خپل خاوندان یو او پردو سره پسې بغرځي دي نو دا سره او دا خزه چې مرشي تر مرګ پورې به دې قبر د اور تنوري کله به لاندې پاس وړو کله به فلحال پاکستان وګورئ فلحال د خزو حال مو ګورئ او د سړو حال مو ګورئ تفصيلات کې نه ځو دا وتاش ته په خور خار کې ډېری کچري ګیټ اشرف روډ شریف فقیر خان ناصر خان کې سټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاويږي د دې علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر هم تاسو ته د دې دکان نه تر لاسه کېدی شي ټلیفون نمبر دی دو سو پچپن انتیس بارا